سبي انا کې وخت را دلکه ان شاء الله دا نشنه راځم خلاص ولو ولو ارسلوا على صيد كثير ورين قارون پسې واستول وسما مره واحد یو ذلیل بسم الله الله اکبر حالة الارسال فلو قتل الكل كل يملك کړل سپي تعلیم سپي ده يحل بهذه تسميه الواحده ټول حلال پنځه شپه کوم سره تراوني په یو ځل باندې دي دوه مياشتې کار دی لأن الزبع يقع بالإرسال الزبع راضي في إرسال بين على ما بينه ولهذا تشر التسميع عنده لدي وجنا شرط بسير خدای نوم اختل په وخت د ارسال کې والفعل فعل ارسال واحد ده نو د واحد پر د یو ارسال پر یو تسمیه پکار ځکه یو ځل کافی فتکفی تسمیه روایت اگر کارونه تری ډیر دي ها بخلاف الذبح الشاتين بتسميه نوان یو ګډ یې لکه را سم لول زما کې تر خطا بسم الله الله اکبر زبر دا بل څه ونه ویل دوم دې بیا سم لول الله بسم الله اکبر نه ویل هري چاړو دې پر باندې دا ول حلال دوم ځکه یو فعل ته دوه فعل دوه فعل دي پښتو پیږي هغه دوه فعل چې ستاسو قدرت کې او ارسال د هر یو د پر انسان ست په قدرت کې نه ده نه غیر ارسال کې مونږه لکه هم کو تجزی کو څه کو تجزی کو د هر کار لپاره ګواکې مستقل مستقل سره غلای ارسال او دلته خو ته قادر ور باندې چې یو ځل چاړو استعمالي ورته وای بل ځل بیا چاړو چوي بیا نه خنې نوموال خو شو مسله باندې مطلب ورسېږي لأن الثاني تصير مصبوحة بفعل غير الأول ده الثاني مصبوح وفعل غير الأول بان الأول ذان تفعل ضم ذان تفعل فلا بد من تسمية أخرى لا بد ده خدای نوم اخستل نو بل د ذبیح د ذبیح الثانیه لپاره کده چې چلوس دوه ګردان دي دوه د سم لول او بسم الله الله اکبر دوه دا دوه غریب یا حلال یو چا ارسال د سپي وکړي یا د باز تر هغه وخت پورې به د ارسال باقی پاتې سو پورې چې د احکار نیولې او که د ارسال ختم شو قطع سو بیا یې د هغې نه بعد نه په ښکار راونو د هغه ښکار حرام پوه شو مثلا مثلا ته مثلا تا په سیوا استولو او سپه خپل په اطمینان سره آرام سره پرې وت سوري یا په وبو کې پرې وت دغه نه با چې خاله که سول سو بدن یې سول سو بیا را پاتې دی بیا په چمن ټک راځي په تا ته چې راونی دا حلال لکه ستا استعمال ختم شو په انقطاع د سره د سپلو کې چې موږ څه طویل وکړ په هر راحت یا رسول مثلا او که چېرته ستا سپي واسطول ښکارې ولیدل فتوه لکې نست قال فكمل هغه پټ شو څه چې غلې ورته ناسي خړ په راسي تر خلاصي قال فكمل غلې کنه حتى يستمكن تر دې پوه دې قابل شي چې خدای د په قبضه لاندې ها راش ثم اخذ صيد په اخکارا اونیو فقتلو بیا ښکار قتل یو کولای شي ځکه د پټېدل کېنستل هغه د راحت لپاره نه هغه حلو لپاره څه نیولو د ښکار الله لأن مکسه دا زند د فهد ذالک دغه حیلة منه دا حلو لپاره د لسیر ایل الاستیاد دا یو ویشت زمکه باندې ثم اخذ اخر بل راول فقتله وقال ارسله صاحبها صاحب او قال صاحب ارسله اكل جميع دواړه دي دا غوړې بیا صبر عليك چې دوی د ستراونه ول په یو رساله پښتون پری لأن الارسال قائم ارسال خو سم ثابت ده لكن قطاع ځکه یو راوي ول سم ول په بل پسې تکل منډک خلا وهو بمنزله ما لو رما سهما یو سړی الکه ښکار کوي غیث یې ورته برابر کړ خو په یو غیث څو وستل دوا دواړه حلال مزيدي قال وهو بمنزله ما لو رمى سهما الى صيد فاصابه ورسید د ښکار لره واصاب اخر او بل ته هم دا غیث ورسید دواړه حلال ولو قتل الاول فجسم عليه طويلا سپه خو واستول ښکار ونیول چې ښکار ونیول آرام سره په یو پریو پروت هغه لاندې پروت هیلیګر بیا د نو خبر ټول ورځ کې کېره طويله من النهار ثم مر به سيد بیا بل ښکار ور باندې کېدل نو سپي دا اول ښکار پرې خو په دا دوم پسې منډه کړل دا اول حلال دوم خوشو مسله باندې اسلام اسلام يكون ذلك نو دغه مکس د انقطاع ارسال به مکسه ختم سي ارسال د مرسل په ځند کولو د دبانې نیمه ورځ ناسته د خدای بیړه غرق کی اسلام يكون ذلك نو واوري کومک چې طويلو دا دلیل د راحت ده کومک چې قصيرو دا دلیل د انتظار ده پیږي څه وایي کوم څه تویلو دا دلیل اصل دا حتی بیا لکه استال ختم سو او کوم څه قصير او کم مکسو دا لکه دلیل اصل د انتظار چې اوس نو کوم مقابل را دي عمل فو وختو نه پی خاله یو سړی لکه باز سوی چې اونی سا بچو وختو پویږي او باز پسې خطاو یاد نه چې باز لارو پسې شاهد هغه کې نسته په هغه نه باندې پښمن دي کړل یاره یو دې کې نستر انسان ختمي کنه ختمي نه نه ختمي ځکه دا باز عادت دا چې پیل هغه کې نه ځان غافل اونی څه ګور يا جنس لا ويلي جنس فلا ارسل بازي المعلم على صيده فوقع نو کینی واقع کیږي دا باز على شی په یوسیز باندې ځان غلطي کنه ځان غلطي او ګوري لکه وای خاص یې کوي دا غراب نه ده غراب چې یو ځل خپل هلک زوی ته نصيحت کاوه چې څوک هم تا طرف ته را رواني څوک هم چې ځمکې ته ټیټ شي بیا تخصه نو زوی ورته ویل چې نه ابا چې کله هم څوک ځمکې ته ټیټ شي دا ځکه چې ټیږي چې دا ډبره راځي فطور الوسه زه ورته نه بابا څوک هم چې زما طرف ته را روان بیا به الوزم ممکن نو مخکې ډبر راخیستې شاته یې نیولې نو دا هغه چې نه شاهین او باز دا لاندې لکه تیری یو څه باندې ځان غلطي هغه نه بعد بیا په څه پسې ها امین مرجان استاد باز ده دا چې کوم ده دا تعلیم دول ورکړي ښکار ور باندې کوي نعمت الله استاد اولید چې ښکار راول دی بخوري کې بنه نه ولې ممکن بعض اج په خپل پسې راوتلې یا د د پسې راول نه او ارسال د دې طرف نه ارسال نشته کې د دن او هغه موجوده چې پښتنه ولو چې ارسال کړي کې مړی او چې ژوندې بیا خو سید مباح ده تاسو اعتراض نه کوي چې ولې مخ کول چې دا مباح ده نه نه چې کله باز دی ولې او مړ کړی ویږي کنه پوي حالا